الرحمن الرحیم ويقولون آمنا بالله دا څه دی کنه ها ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين د الله تعالی د قدرتونو د کارنامو بیان شو الله تعالی د اوبونه دا زند سری شي نه پیدا کی الله جیبه نظام دی بعض شي نه داسې پیدا کی چې به خپو منډي وي د مارانو ته ګوره او د دغه ته ګوره چینجو ته بعض شي نه داسې پیدا کی چې په دوه خپو رواني لکه دا انسانانو ته ګوره چرګان مرغو ته ګوره بعضې شي نه داسې پیدا کی چا په څلورو خپو رواني دغه غواګانو ته ګوره وزو ته ګوره دا قدرتونه بیان شو اوس بیان کوي د منافقانو د منافقانو بیان کوي دا ما غسو سو زل راغي په دې مکه مکرمه کې یو منافقو بشر نامه و ده به همیشه کلمې ویلې او زه مسلمان یم او داسې یم او داسې یم یو ځل په ځمکه باندې د ده او د یو یهودي لانجه راله د ده او د یو یهودي لانجه راله خو په دې مسله کې دا یهودي په حق او دین حق او غلطه دعوه د کوله چې لانجه رااله هغه يهودي ورته وای د شرم خبره ده نو هغه يهودي ورته وای راځي چې فیصله ستاسو په پیغمبر وکړو اپویده چې دا حق فیصله کوي نه سفارش وي او نه بل سی او نه د صف حق وي دا بشر وته وای نه زمون فیصله زمون په پیغمبر مکوه ستاسو مشر لزو جرګه کعب ابن اشرف نه دی هغه به را لوکي خیر دا لانجې سره کولې را کولې چې اخر کې فیصله راله دغه ته رسول الله تعالی رسول الله بیا دغه په باره کې فیصله وکړه دا ډیره لوی واقع ده بیا پکې خبره عمر صاحب ته وته نو وی ویقولون او وی دا منافقان آمنا بالله من ایمان روړې دی په الله وبالرسول او د الله په رسول غونډه منتو بالله به درته تیر کی غونډه من ایمان روړې دی په الله او د الله په رسول واطعنا او من تابعداري کو د الله او د رسول بچ سو الله او رسول وی هغه منګه منو خو ما وی چې د دوه جربو مسله را لکنه بیا نه منو ثم يتولى بیا ګرځيږي فريق منهم یو ډله د دا غوینه ثم يتولى بیا ګرځيږي د الله او د رسول د تابعدارینه فريق یو ډله منهم د دغه خلقونه من بعد ذالک پس د دینه کلمه هم وایي هر څه وایي خو ما وی چې د فیصلې وخت راغی او دی پوهېږي چې زه لږ په ناحقه یم زه پړکېږم بس بیا ګرځېږي وما اولئک الله په فیصله کوي وما اولئک او نه دي دغه خلک بالمؤمنین ایمان راوړونکي ځکه مونږ ویلي و که نه چې روره ایمان بالې راوړې چې ته په خپلو فیصلو کې رسول الله فیصله کوونکي ومنې هغه حاکم ومنې نو اضافه وما اولئک او ندی دغه خلق بالمؤمنین ایمان راوړونکي و اذا دعو کله چې دوی راو بلل شي و اذا دعو کله چې هغوی راو بلل شي الی الله الله ته چې هلکه راشه چې د الله په کتاب فیصله وکړو ورسوله او د الله رسول ته راشه چې رسول الله زمونږ فیصله وکړي لیحکم د دې د پاره چې د الله رسول فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې اذا فریق منهم پس ناګنه یو ډله د هغوی معرضون مخ ګرځوونکي وي معرضون اعراض کوونکي مخ ګرځوونکي ا دا دا دا منافقان نه دي کدی پویږي چې یاره زما حق ثابتیږي نو بیا وای شریعت لزو او کدا پویږي چې زما حق نه ثابتیږي زه پنه حکم بیا وای شریعت لنزو و ای یکن لهم الحق او کشروی د دوی د پاره په بل باندې حق دی پویږي چې زما دا حق په د باندې دی نو یاتو بیا دوی راځي الیه پیغمبر ته مزعنینا په داسې حال کې چې دوی تابعداري کوونکي وي الکه نن چې تاسو فیصله کوي نه کوي په شریعت او په دې نورو دا مخلوق په جوړ قانون باندې کوي دا ولی څه چللی په قران مجید او په شریعت فیصله نه کوي قرآن مجید څه عجیبه خبره کوي دا ولې څه چل دی افی قلوبهم مرض آیا په زړونو د دوی کې بیماری ده مراد د بیماری نه څه دی کفر ولې په دې قرآن هم ایمان نشته په رسول الله هم ایمان نشته که څه چل دی آیا د دوی په زړونو کې بیماری ده کفر دی ام ارتابو او که دوی شک کوي چې دا فیصله به حق او که دا به حق نی ام یخافو او که دوی یریږي چې نه د الله په قانون فیصله ځکه نه کوو چې الله موږ سره ظلم کوي یا رسول الله موږ سره ظلم کوي ایمان هم پې نشته فیصله چې په قرآن نه کوي په شریعت نه کوي نو ایمان هم پې نشته بیمار یې کنه دې کې هم شک دی چې دا به د الله فیصله وي که نه به او کنه په دې یریږي چې په شریعت فیصله ځکه نه کوو چې شریعت موږ سره دغه کوي ظلم کوي ام یخافو او کدوی یریږي ان یحیف الله علیهم چې ظلم بو کې الله پدوی ورسوله رسول داغه بل اولائک بلک دغه خلق چې دي هم الظالمون او ماغوی ظالمان دي دا د منافقانو بیان دا غي پسې الله د مخلصانو بیان کوي الکه مخلص مؤمن هغه سوی انما کان قول المؤمنین یقینا د وینا د مؤمنانو انما کان یقینا د قول المؤمنین وینا د مؤمنانو اذا دعو الى الله کله شاغوی رو بل لشي الله ته ورسوله او د الله رسول ته الک راشه چې زه او ته سره فیصله وکړو د الله په قرآن د رسول الله په شریعت لیحکم د دې د پاره چې د الله پیغمبر فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې مسلمان لچې ته دعوت ورکې چې راشه چې خپل فیصله په الله او د الله پر رسول کو نو دې سوې استاد بوي په سر او سترګو په سر او سترګو ستا خبره مې واورېده ستا خبره او د الله او د رسول اطاعت کوم نو ان یقولو خبره د دوی سوي ان یقولو چې دوی وایو سمعنا منګه واورېدله واطعنا او منګ تابعداري کوو دا نور خلک مر لرې کوي ښه و اولئک او دقه خلک چې دي دا نور نه هم المفلحون هم هغوی کامیاب دی بیا مسله ده ومن یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله هر څوک چې وي ښه ومن یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله ورسوله د الله د رسول چا چې د الله تابعداري وکړه او د هغه د رسول ويخش الله او دی او یریده د الله نه و یتقه او هغه ځان بچ که د مخالفت د الله نه فاولائک نو دقه خلق چې دي هم الفائزون مغوی کامیاب دي چا چې د الله تابعداري وکړه دا یو ټکی د الله او د رسول تابعداري وکړه دا یو او د الله نه ویرید ويتقه او د ځان بچ کو د الله او د رسول دا نافرمانه نه فاولائک دغه خلق چې دي هم الفائزون هم دوی کامیاب دي استاد سه بوي که څوک خپه کیږي اپا کې نه دی چې موږ سره د قران مجید قدر نشته او نه د دین خبر یو چې د قران مجید قدر څومره دی دا د دې پویو خلکو نه تپوس کوي چې هغوی سره څومره قدر دی او څونه د هغې په قدر پوهیږي دې قدر پورې یو تفسیر د قرطبي وته وی هغه یو واقعي ذکر کړی ده د قدر پورې خبره چې د قران څومره قدر دی او په حقیقت کې دا څومره قدرمن دی مونږ ته نه خبره یو حضرت عمر زمانه د خلافت د حضرت عمر امیر المؤمنین دی مسجد نبوي کې ناست دی چې ګورو د روم یو سړی راغی تک سور صاحب جیداد او ډېر لوی جیداد والا او مالدار سړی و کسان هم ورسره دي راغی او د راتلو سره چې حضرت عمر صاحب ته مخامخ شو ورته وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمې وی عمر ورته وی دا د سلو ویله وی دا مې دی لو ویله چې زه مسلمان شم اوس پورې مسلمان نوم اوس مسلمانېږم مسلمان شم ځکه مې کلمه ویله عمر وته وای ستا د اسلام د راوړلو څه وجه وه ته څنګه متاثره شې چې تا ایمان راوړو وی وجه دا وه چې ستاسو یو مسلمان دی زمونږ سره په روم کې قیدي و زه جیل خانه ته ورلم قیدی په هغه جیل کې تلاوت کو قیدی چې په جیل کې تلاوت کو دا ځای اووی چې ومن یطع الله رسوله ويخشى الله ويتقه فاولئک هم الفائزون چې دا مې واورید ما وی یا ربا دومره عظیم کتاب چه دا یو آیات پکې دومره لوی دی نو خدای خبر چې دا نور بلا څومره لوی وي دا یو آیات دومره لوی دی چې ټول دنیا علم پکې را جمع کړی دی نو چې دا نور قرآن بلا څنګه زه د دې یو آیات نه متاثر شوم نو عمر وته وی ولې ته د دې په مطلب پوهېږې څه وی او وی د دې څه مطلب دی نو هغه مطلب بیانوي و من یطع الله فی فرائضه چا چې د الله تابعداري وکړه په هغه حکمونو کې چې کوم حکمونه الله فرض کړي دي منظم فرض دی ګورې ښا الله فرض کړی دی ورسول رسوله او چا تابعداري وکړه د الله د رسول فی سننه دغه په سنتو کې چې دا سنت کار دی مثلا جمع دا سنت موقت ده ځان لبه نکم چا چې د الله تابعداري وکړه فی فرایزه د رسول الله تابعداري وکړه فی سننه دغه په سنتو کې ويخش الله د الله نه او یریده په تیرو ګناهونو چې څو کال عمر مې دی او څونه ګناهونه مې کړي دي په هغه تیرو ګناهونو او یرید ویتقه او د ځان بچ که د الله د نافرمانۍ نه آینده آینده د دې دا مطلب دی ورته وی بالکل صحیح ده دا خبره مونږ ته رسول الله هم کړې وه چې اوتیتو جوامع الکلم ما ته الله داسې کلمې راکړې دي چې الفاظ مختصر او مضمون او مطلب لوی واقسمو او قسمونه به کول دی منافقانو بالله په الله جهد ایمانهم په هغه سخت قسمونو د هغوی دا منافقان برالل رسول الله ته به قسمونه کول زمنګ د په خدای قسمی چې حضرت ته شرطه منګ بم د سره یو چې ته منګ ته وې چې اوزه جهاد فی سبیل الله ته منګ بزو کراته وې چې بچی وباسه بچی بو باسو کراته وې مال وباسه مال بو باسو نو قسمونه کوي دوی په الله جهد ایمانهم پاغه سخ قسمونو د دوی قل ته وته وایه لا تقسمو قسمونه مکوي ښه دا قسمونه څه کوي ولی ابو بکر صدیق قسم کوي عمر فاروق قسم کوي یا ابو هريره قسم کوي یا عبد الله بن مسعود صاحب قسم کوي اکثر چې څوک قسمونه کوي دا به اخلاص وي دغه اخلاص نه الکه خو بس غوږ ده چې رسول الله سوی بس د وینا سره شتوا منډه کوا قسمونه ته ضرورت دی اکثر غوړې دا لته وایم د قران مجید طرز د خبرو یادوي دا کم خلک چې ستونه ډیر کوي غوړې دا مخلص ني راشه چې د باندې چې اوس کوم راشه چې د باندې دغه کوم مونږ چاته سوای نه طرز د خبرو یادوي ګوردا د غني مخلص نی څه ضرورت دی او څه دغه دی دا مخلص نی الکه مخلصان دی ته وی خبر باندې او شی به د تنګ کړي اخی وی خبر باندې دا مخلص نو مطلب دا دی په خدای قسم چې زبداسې کوم او زبداسې کوم دا اکثر د غنی مخلص هغه چې بس زه سهار راشم الله دې د دوی په عمر کې برکت کړي د لرو لرو ځایونو نه راغلي دا مړه داسې توره کول پکاري نو قسمونه کوي دوی په الله او سوي چې قسم کشر تا دوی ته امر وکړ نو لا یخرجن خامخا دوی بوزي قل ته ورته وایا لا تقسمو قسمونه مکوي طاعت معروفه د دې دوه مطلب دي طاعت تابعداري چې دا معروفه دا خشه دي هغه کوم داسې لاس په نامه خو چې موقع راشي بیا اسم نی نو طاعتون تابعداري ستاسو چې د معروفتون مشهوره ده تش د خولې ده بیا نی ان الله یقینا الله خبیر هغه ډیر ښه خبر دی بما په هغه تعملون چې تاسو یې کوئ قلت وتوایا اطیع الله تابعداري وکړئ د الله واتیعو الرسول او تابیداری وکړئ د الله د رسول فان تولوا کشر تاسو وګرځیدئ فان تولوا تولوا باب تفعل یو ته غرزیدل ده اصل کې دی فان تتولوا فان تولوا کشر تاسو وګرځیدې د الله او د رسول د تابعدارۍ نه نو دا ان حرف شرط دی جزا د دې پټه پرته ده ښه هلکه که وګرځېدی نو رسول الله ته به ضرر ونه رسوي ځان ته به ورسوي رسول الله ته به ضرر ونه رسوي ځان ته به ورسوي ولې رسول الله خپل ذمه واری پوره کړه د رسول الله ذمه واری سو دین رسول هغه وکړو و انما علیه یقینا شته دی په دې پیغمبر ما هغه حمله چې وراچولی شوی دی په هغه باندې په رسول الله چې کومه ذمهواري وراچولې شوې ده د هغې ذمهواري د هغه ده وعلیکم او په تاسو باندې د ما هغه حملتم چې کوم درج دراچول شوی دی په تاسو په تاسو څه ذمہواری واچول شو چې د الله او د رسول خبره ومنئ و ان تطيعوه کچر تاسو تابعداري وکړه د دغه رسول نو تهتدو تاسو به سم لار ومومه وما على الرسول او نشته د الله په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا او رسول الله په خیسته طریقې سره خلکو ته دین ورسو بشارت وعد الله یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو د مدینه په خلکو باندې ډېره سختی و د هر طرف نه قومونه دشمنان د مکې دشمنان د مکې د خلکو د غطفان قبیله دشمنان د يهودو سره دشمنی رااله هر طرف نه دشمنی ډیره سخته وه خواران به چې شپه وه وسله به وسره وه چې د کور نه به راوتل وسله به وسره وه که باغ ته به ته وسله به وسره وه یو ځل بعضې خلک وایي رسول الله ته چې حضرت داسې وخت به راشي چې موږ شپه بغیر د وسلې نه تیرو خپل پټی ته ځو خپل باغ ته ځو بغیر د وسلې نه ځو وای ان شاء الله دا به باندې راشي الله به درته یو خیسته حکومت درکې اسلامي او دا غ اسلامي حکومت په برکت سره به الله تعالی امن هغه راولي نه به بیا وسلې ته ضرورت یو نه به بل څه خا وعد الله الذين آمنوا وعده کړی د الله د هغه خلکو سره آمنو چې هغه ایمان وروړي دي منکم تاسو نه وعملوا الصالحات یو کړی دی هغه نیک کارونه چا چې ایمان وروړي دي او نیک کارونه کړی دي نو الله د دوی سره وعده ده چې لا یستخلفنهم چې خامخا خامخا الله به خلافت ورکی هغوی ته فل ارض پزمکه کې پزمکه کې به الله دوی ته خلافت او حکومت ورکی کما استخلف الذین لکه څنګه چې الله خلافت ورکړي او هغه خلکو ته من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو هغه بني اسرائیلو ته ګورئ هغوی د شام او د مصر او د دې ټولو علاقو ته الله حکومت ورکړ ولا یمکنن لهم او الله به ځای ورکړي د دوی دپاره دینهم الذي د دوی د هغه دین ارتضا لهم چې الله خوښ کړی دی د دوی دپاره څه وخت کې داسې و چې دا ښکلی دین د دې ځای نه و. مکه مکرمه ته ګورئ، په مکه مکرمه کې څه وخته پورې د دین ځای نه و. چې مدینې ته لاړو نو په مدینه کې الله دین ته ځای ورکړ، هلته کې عمل په دین شروع شو. خو اطرافو کې نو بیا په کلار کلار دا دین دغه کېده، خورېده. ولا یمکنن لهم او الله بسې ورکی د دوی د پاره دینهم الذی د دوی د هغه دین ارتدوا لهم چې الله خوښ کړی دی د دوی د پاره ولا یبدلنهم او خامخ الله به په بدل کې ورکی دوی ته من بعد خوفهم پس د یری د دوی نه امنن امن د دې یری په ځای کې به الله د دین په برکت سره دوی ته امن ورکی څنګه امن یعبدوننی دوی به یوازې زما عبادت کوي او لا یشرکون بی شیئا او دوی به نه شریکوي زما سره څه شی دا بیا لوی نعمت راغی اوس که یو سړی بد نصیب وي او د دې نه پس بیا هم کافر کافر کیږي ومن کفر بعد ذلک او چا چې کفر وکړ پس د دې نه فاولئک نو دقه خلک چې دي هم الفاسقون هم هغوی وتونکي د دین نه دي روره دا امن راځي دا خوشحالی راځي وی دا په اعمالو راځي په اعمالو په اسبابو باندې نه راځي په اعمالو راځي واقیم الصلاة قائم کې منځ الک منځ دروي د مانزه اهتمام کوي یو بل ته د مانزه وینا کوي وآتو الزکات او ورکه زکات واتیعو الرسول او تابیداری وکړئ د الله د رسول الکه د الله د رسول په تابیداری کې بیا اندازې خیر دی لعلکم ترحمون د دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي دا بدمعشان چې نن دی او دا د الله او د رسول نافرمانی کوي دوی دې په دې ځان پوي کې ګوري چې دوی الله عاجز کولی نشي کله چې الله د دوی د پکړ اراده وکړي او د گرفت نو ګره بیا الله نه خلاصېدی هغه نشي ولا تحسبن الذين او ته ګمان مکو په هغه خلکو کفرو چې هغه کافران دي نن دا غټ غټ کافران چې دا تاسو اخبارونو کې نامي اوري ان ته ګمان مکو په دوی معاجزین عاجزونکي الله له فی الارض په ځمکه کې چې الله به عاجز کړي او د هغه د ګرف او د پکړ نه به دوی ځان خلاص کړي ومأواهم النار او زید او سیدو دا غوی اور دی ولا بئس المصیر او دا ډیر بد زید واپس کېدو دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله تاسو یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زمونږ د حالات اصلاح وکړي عقیده زمونږ درست کړي اعمال زمونږ درست کړي معاملات زمونږ درست کړي رب عقیده چې دی اخلاق زمونږ درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوب پیغمبر علی السلام په حدیث هم صحیح کوی کی د قران او د حدیث او اتباع را بس زمون